علاقې خولي چې د علاقه دې ځای کې دا دې ملک کې د دې وخت کې دې خطه کې دا نه سره لګ د سړی غواقع پوره ذهن کې راشي نو کتابونه بډیر لکه ارض القرآن په نوم باندې د سید سلمان ندوی کتاب دی ا دې والي سره خره ارض القرآن دویم کتاب پدې کې قصص القرآن ده دو جلد کې بیا د دغه ارز القرآن نمخه ده دا مولانا حفظ الرحمن سیوهاروی د دیوبن علماء کې لوی سړی شیخ الهند شاګرد قابل اعتماد سړی حفظ الرحمن سیوهاروی دا یې نوم دی قصص القرآن دریم پکې کتاب دی اطلس القرآن د عربو یو عالم لیکلی دی عربی کې مشتا او اردو کې ترجمه شوه د نن سبا ملاوي سره د تصاویرو نقشو د واقعات وغیرہ لیکلي د اطلس القرآن ډیر دي اطلس القرآن د اطلس پنوم اطلس پنوم باندې ډیر اطلس القرآن د اطلس الحدیث د اطلس السیرت ته اطلس التاریخ ده دا کتابونه او بل قرآنی جغرافیا په نوم باندې د ابو لبابا شاه منصور کوم د جامع الرشید مشهور عالم د کراچۍ ډیر ښه کتاب لیکلی دی دې حوالې سره لکه دا د جدید دی که نه د وخت سره نو دا کتابونه دي په دې کې د دې قرآني واقعاتو تفصیل وي تحقیق وي او ورسره علاقې زینې هم خولی چې دا کم کم ځای دی کم کم ځای نه دی نقشې هم وسره لکه اطلس القرآن کې هم نقشې شته او قرآنی جغرافیه کې مثلا نقشې شته قصص القرآن کې د واقعاتو علمی تحقیق ډیر خده او سره سناسه بیا بازی نیمځه کې هغه ساده نقشم جوړ کړي خو بهر حال دا د قرآنی جغرافیه وي زمون نیلوی صاحب رحم الله تفسیر دی تسهیل التنزیل چاپ نه دی دا یې صرف بس دو سپاره چاپ شوی دی مونږ سره دی یو اول سپاره دا او دویم 29 نو نیلوی صاحب رحم الله هم تفسیر کې دا ډیر کمالات دي خو یو کار به ګدام کړی دی چې ساده غریب په خپل لاس باندې نقشې بازی ځای کې جوړ کړي په یو پانه نقشه جوړه کړي زینې خوري نو بهر حال دا زمون سلف او خلف ټولو کوشش د دې کړي د سره لګ هغه د واقع حقیقت زې علاقه معلومه شي د سړي شرع صدر وشي نو دی باندې با ان شاء الله ورځ دوا یا درې ار سمره شو خبرې وکاو مونږ لګ تعارف راغسته د ابتدایي چې جغرافیه ستوي نو دا خو د جغرافي عمومي تعارف دی او بیا دا غینه بعد با مون قرآنی جغرافیه ته راشو نو دا اسی عمومي معلوماتي شی علم جغرافیه ستوي دا جغرافیه نه ده دا غره د مسلمانانو فن دی اگر چې نن سبا مسلمان نه پاتې دی او انګريز او مغرب واغه شای په مخ کې کار وکړو د جغرافي ماهرین دنیا کې څومره دي دا ټول مسلمانان ساينسدانان دي لوی لوی علما دي پکې علما صرف عام ساينسدان نه دي نو جغرافي اصل د دوو الفاظو نه مرکب ده یونانی لفظ دی د یونان یو دی جیو بل دی ګرافی د انګلیش نه دی ښا جغرافی انګلیش نه دی څه دی یونانی لفظ جیو او ګرافی جیو څه ته وایي زمين زمکه ته وایي او ګرافی لیکنا تشریح کرنا مطلب سو جیوګرافي مطلب سو د زمکه تشریح کول د زمکه وضاحت دا عرض بل دیو دا طول بل دیو دا خط استوا دیو دی باندې تفصيلات د علاقه دی طرف ته پرتا دا د دې طرف ته پرتا دا دا کار د چي د کم فني یا د جوړه دا په خوا زمو مدارس کې ویل کېده خورن سبا خو پته نه لګي دی زړو علماء ته یا مونږ چې کله طالبانو اول اول ناغه وخت کې دا شینو باقاعده با علم هندسه او خلاصه الحساب او دا چغمینی دا او دا پلان کې دا کتابونه به باقاعده ویل کېدل ریاضی به وته علم ریاضی پای کې با حساب مو پای کې به جغرافیه مو پای په فلکیات مو د خپل ماهرینو دا باقاعده دیوبند کې نصاب کې او دلته به ویلې کېدل اوس سما په خیال دا غفن ماهرین خودون کی ویون کی هم زما په خیال ناپید خدای خبر که چرته یو کس نیم پاتی پاتی خو هر حال دا زمون فنو اوس دا د چې نوې نصابونو کې چرته فلکیات او سوج موج پیدا شوه د کراچي والی او بل نو هغه نصاب کی کتاب نیم رساله چولې ده فهم فلکیات پنوم او کله آسان فلکیات پنوم دلته مو هم باقاعدګۍ سره صرف نصاب کې نه باقاعدګۍ سره سادسه کې خپابندې سره فلکیات پڑھاوي او فلکیاتو کې بنیادی شی چې کم تخریج اوقات ته دا وختونه چې کم د نقشو کې دا څنګه جوړي دا اصل تعلق لري جغرافیه او فلکیات دواړو سره دا غي خپل قاعده دي دا غي خپل اصول دي دا غي خپل ضابطي دي ساده شي والا لکان بدلتا څوک ناشتي نو باقاعده دا ویل کیږي تخریج الاوقات دامی سمت قبله قبله څنګه معلومي او ریته هلال چې دا نن سبا مسالې زمو ملک ریته هلال څه شی دی څنګه لیدل کېږي د دې سو اصول وغیره دي نو دا درې مسلې خصوصا فلکیاتو کې دلته خ پابندې سره هم تخصص کې پړاوي او هم سادسه کې مون پابندې سره پړاو مون مولانا عابد صاحب دې هغه باقاعده یو کال جامع الرشید کې د دې کورس کړی دی جغرافیا فلکیات وغیرہ نو بارحال خبرم دا کوله چې دا هم فن جغرافیه څه ته وایي د زمکه تشریح کول جیو د زمین زمکه او ګرافی ګرافی دا تشریح کول اصطلاح کې بس تویل کیږي اصطلاح کې دا هغه علم دی چې د کره ارض کا مطالعه کیا جائے ایسا علم جس میں کره ارض کا مطالعه کیا جائے د زمکه د دې کره مطالعه پکې کی بس خلاصه داش په دې زمکه باندې دوه قسمه خطې مونږ سره دي ځمکه چې سړی کله تشریح کوي کنه او د ځمکه متعلق خبرې کوي نو خطه د ځمکه دوه قسمه ده یو قدرت ساز خطه ده قدرت ساز الله جوړ کړی او دویم آدم ساز خطه ده انسانانو چې کم جوړ جوړول کړی قدرت ساز څه مطلب په ځمکه قدرتي نقوش لکه سمندر دی، غر دی، صحرا ده، دا د اول نه ده، دا الله جوړ کړي. نو دا قدرت ساد خطه ده، سمندر پروت دی، سین روان دی، دریاب، غرونه دي، دا رنګ صحرا ده، کندي دي او بل انساني تصرفي آدم صادغه سي شهرونه آباد شو، بستیان آبادی شي، مصنوعي نهرونه ویستای شي حکومت نهر وباسي دا نهرونه حکومت وباسي انسانان وباسي سیندونه قدرتي وي لکه اوس دا زموږ نهر دی دا کنه دا د پیښور کې تقریبا سلور پنځه نهر دي دا د ورسک ډیم نه راستلی شي کله چې ورسک ډیم دلته جوړ شو نو ډیم کې دا کاری چې وبرا جمع شي نو هغه اوبه خو بیا چرته لار ورکول غواړي کنه ډیم دې د پاره جوړي چې دوه کار به کوي یو تی بجلی واخلي او دویم د بجلی غستونه بعد د قوه د زراتو د پاره استعمال شي نو دین نهرونه جوړ شي نو دا د ورسک ډیم نه تقریبا درې دي که سلور نهرونه اوتی دي او دا د ټول پیښور دا زمکه دا د سیراب کړی دي نو دا ټول بس به دې پیښور کې په خوز خو زمکه شهر کې ختم شوه خو بار خوشته کلو کې نو دا نه حکومت استره دا لکه قدرتی نه دی دا یعنی آدم ساز نو په دې زمکه دا دوه قسمه شي نه یو قدرت سازي او دویم چې دینو هغه آدم سازي بهرحال دلته د دې اهمیت سره دا جغرافیا سره بار ویل کیږي نه دی ډېرې فائدې دي او دارنګ ډېر اهمیتونه دي مختلف د کې دا کاری جغرافیا کې چې د علم سره یو خو سړی کې تحقیق تجسس مطالعه اکتشاف د علم بدی شي زور ور کوي سړی کې تجسس پیدا شي د تحقیق ماده پیدا شي لکه دا بسنګ یا غ بسنګ دارنګ بل علاقائی سطح نه هټ کر عالمی او بین الاقوامی نظریات دا پیدا کړي کله چې ته دا سوچ کې کنه چې جغرافیه دا سمندر کم خوا پروت دی او د علاقې کم خوا ده نو تا دا محدود سوچ نه سوچ د لغټ کې عالمی کی دارنګ انسانی ذهن ته وسعت ورکړي دا سه نور مختلف فائدې دي د دې بیا مون مختلف علمی فائدې مخولې دي خدا زموږ مقصود اوس نه دی نظریاتی فائدې مخولې دي دارنګ صحافتی فائدې دي دارنګ مهماتی فائدې دي سیاحتی فائدې دي به پلان خبره کوم د فائدې شي دې څه مطلب سیاحتی فائدې مطلب چې تا تکر جغرافیه معلومه ای کنه نو ته چرتا سیر سیاحت لزه نو تا ته پته چې پلان کې ملک پلان کې علاقه دې طرف ته پرتا ده جغرافیه کې به تر کو پسې نه ګرځي بیا به په خپل ډایرکشن روان مهماتی فائدې دی چې یو سړی یو مهم شروع کړي دي څه خاص حکومتي مهمي مثلا مادینیات رېستل غواړي فوجي لخر لېګل غواړي سم مهم باندې خلک روان دي تحقیق ریسرچ باندې نو دغه جغرافیه سړی ته لار خي صحافتی فائدې بګی دي یو سړی صحافي دی مصنف دی لیکل کوي نو چې لیکل کوي جغرافیه بدته تمام تفصيلات مخته کی ځکه چې هر سړی خو دنیا کې ټوله دنیا کې نشي ګرځیدي دا کله کله مصنفین صحافیان او غیره لیکل کوي دا ملک دا حالات دي د خواته دا پروت دی د ستلې نه اونه ګرځیدلی خدا غ جغرافي نه کتلی نو ټول مهلي وقور صوبوي بیان کی نو دغه سه د دې فن دا فائدې زرازه اقسام د جغرافي سری الکه دا نظری شي نه بس صرف دو درې منټه کې ختمو تاسو چې دا خو خشک شو نه رازونه خشوت ازه تعارف د پاره جغرافیه بیا سلور غټ اقسام دي یو طبعي جغرافیه ده بل سیاسی جغرافیه ده بل ریاضتی جغرافیه ده بل معاشی او تجارتی جغرافیه ده سیاسی جغرافیه ده مردم ساز خطه ده سیاسی طبیعی پاتشو قدرت ساز قدرت ساز ده چې ما مخکوي سمندري دي دریابونه دي غرونه دي نو د جغرافي یو حصہ په دې باس کوي مثلا کوه هندوکش کم طرف ته پروت دی کوه سلیمانی کم طرف ته دی کوه کراقرم دا کم طرف ته دی دا غرونو باندې باس کی بیا دا غرونه صرف باس نی دی غرونو کې څه خاصیت دی په دې کې کم معدنیات پراته دي د دې غر نه دې غاړه دې غاړه کم ملکونه دي وغیره وغیره زلزلې راځي نو کم غر د زلزلو حواله سره مشهور او معروف دی د زلزلو مرکز دی پای کې دنه لاوا پرته ده دا ټول به د غرونو تفصيلات شي دا رنگ زنګلات دینو د زنګلاتو تفصيل چې دنیا کې غټ ځنګل پلان کیږي کې د دې ځنګل کې دا دا زناور دي دې ځنګل کې دا قسم ونی دي دا ټول تفصيلات دا دا اشیاء بکی سیاسی دا د مردم ساز کم ملکونه کم خوا پراتی دي کم ملک سمره ده سمره نه ده پاکستان ده نو دا د دنیا په کم بر اعظم کې پروت ته بر اعظم کې چې پروت ته مثلا ایشیا کې نو په ایشیا کې دا محلی وقوع سره شمال جنوب مغرب مشرق طرف ته سدي بیا د دې داسې خصوصیات او ریاضیاتی ریاضیاتی جغرافیه دی چې دا زمکه رغبه سمره دا ټوله از ټوله زمکه سمره دا پټواره باندې دارنګ د زمکه حجم سره حجم یاد دی تاسو ته چا اسکول ویلی میټرک کې د ځمکې حجم به معلومې ده د ځمکه څومره ده ایو پورا نومیریکلو یو سوالو موږ ډیر وخت شاغه چورن مې کې میټرک کړي خو چاته تازه یادي پورا به یو ډیر وګد سوالو داسې یو دوه درې صفحې ریاضه کې به مونږ په دغه کې حل کاو سکه فزکس کې فزکس کې نو بهر حال هغه یو حجم فاصله دارنګ د زمکه کشش ثقل ټول شي نه جغرافي سره تعلق خدارنګ عرض بل طول بل د دې علاقې عرض بل سره او طول بل سره دلته چې کوم مرګري به سادسه والا ناشتي یا وړې غټې دورې والا او دلته سادسه ویلي نو عرض بل طول بل باندې موږ سم معلومه ولکه حمزه څه شو شرب الدین دی وره ته ګوره اوقات د اوقات ټول په دغه معلومي ارز بل طول هغه هغه ناسه ده شته لکه ارز بل طول بل امون معلوم کو دا خپل یو فارموله ده هغه فارموله کې واچو نو مونږ ته سم معلوم شي وخت چې د دې پیښور ارز بل سره طول بل یې څه دی د دې خپل نمبر یې د پېښور از بل دا دی طول بل دا دی هغه فارموله کې واچولی شي نو د ماښام وخت په دې تاریخ سره د ماسخوتن سره غروب سټیم کیږي طلوع سټیم کیږي دا شي نه نو دا ریاضیتی جغرافیا ارز بل طول بل پیمایش کشش ثقل فاصله حجم رقبه د معلومی دا رنګ تجارتی ده نو تجارتی جغرافیا تجارتی کې معاشي جغرافیا دای چیرې په کوم خطه کم طرف ته نباتات معدنیات کم ځای پراته دي کومه علاقه د نباتاتو دپاره مشهوره ده؟ کومه د معدنیاتو دپاره مشهوره ده؟ نباتات معنی ځنګلات کوم طرف ته ډېر دي؟ او په ځنګلاتو کې دا پلانکی لرګی هلکه دیر کې ډېر دی که سوات کې ډېر دی مثلا داسې د جغرافیه مونږ ته معلومات راکړي دغه رنګ معدنیات الکه ماربل خ ماربل کم ځای پروت ته په مومندو کې زیارت ماربل مشهور دغه رنګ یا مثلا ګیس کم علاقه کې ډیر د زمګه کې تیل کم ځای پراتی دي نو زموږ دغه طرف نه ده د جنوبي ازلا دا کوارت نه بره دا ټول بس د تیل او ګیس نه ډک پراتی نو دا جغرافیه دا معلومات مونږ لراک تجارتی جغرافیه دی خوسته چې تجارت کې د یو ملک نه بل ملک ته نو کومه لار استعمالیږي د لپاره وګدا لار کومه ده لنډه کومه ده په سمندر چې زو نو سونه خرچ کیږي پس مکه زو سونه خرچ کیږي هوا باندې زو نو سونه خرچ کیږي دا ټول تفصيلات د مونته جغرافیه راکې پنځم اخیری چې کم زمونږ مقصود دی غیله راتلو ادا قرآنی جغرافیا ادا چې دا قرآن کې کم ارز قرآن دی ارز قرآن کم از مکه چې قرآن چیړلې ده تذکره کړی ده دا مثلا شام بیت المقدس دارنګ مجمع البحرین د دا موسی علی السلام کوی تور مثلا دارنګ د دا صالح علی السلام شعیب علی السلام هود علی السلام علاقه دا کم کم ځای پرتی دي نو دا ټول قرآنی جغرافیه ده قرآن مونږ ته بیا دا خی نو دې د پاره جغرافیه کتل غواړي دارنګ حدیثو کې تاریخ کې واقعات دي هغه واقعات نو بهرحال زموږ مقصود به د قرآنی جغرافیه بیا د دې غرض او آیو دا شیننو دا مون سره دس فی الحال پریخول صرف دا یو تعارف دا نقشه لگا اسه وګوره بیا با رسو تفصیل کو خودی کې اوسو شي نه خایو د نقشه کې وګوره دا شین کلر والا ځای چې ده کنه دا خشکی ده زمکه ده او دا نیله اسماني رنگ چی دا څه شی ده دا سمندري دی ښا دا سمندري دی دا ټول چې شین شین د نیله ښکاری کنه دا سمندري دی او دا کرخه چې نری نری ښکاری دا سری دا دریابونه دي نقشه به داسې ته مطالعه کې جغرافیه کې د نقشې مطالعه چلم خودلې کی نو یو شی داش نیلا قسم چی دا سی اسمانی نیلا دا سمندری دا نره دغه سی نیلا کرخه دا دریابونه دي او دا شین کلر چې کم ده دا خوشکی ده یعنی زمکه ده دا خو یو پہچان شو دویمه خبره اوس بیا د دې سمندرو پہچان دی خپل خپل دا شی وګوره سمندر دی داسې کنه ها داسې او بیا داسې تللی دی دا د پہچان د پاره په جنگلو د پاره چې سړی نه یریږي نه نو د جغرافي والا د خپل تصوراتي نمونه ورکړي تصور والا وګوره دا ځای چې ما د تکم خو لکه دا داسې او بیا سه داسې تاسو په ځین کې دا څه شکل شو یو اے خیال لې یو انګلیش کې یو دا دا یو نه خشوا راشه دلته وګوره دې سر تراشه چې غټ شي کنه ښکار شي دا ځای دا ته خیال لې د دې سمندر نه یو شا غوګ داسې تلې دی یو غوګي داسې تلې دی نو دا سه د خرګوش غوګونه ښکاری خیال نه یا د تسوی وی انګلیش کې داسې وی نو په سمندرو کې یو کم پیجن یو شکل او بل وی شکل دا اوس اهم زین دي د سره دا ټول قرآنی جغرافیا لګیدلې ده قران ډیر زین په دې حل کی بهرحال دا خو ما د ته د سمندرو یو تفصیل وخیو دی یو کې وګوره یو دا سمندر دی یو دا لاندې دی او یو دا بره دی دا لاندې سمندر ته بهیر عرب وي دا بهیر عرب دا سمندر د سره اخوا عرب پراته دي دا یمن او دا ملکونه ټول او عرب امارات وغیرہ او د دینه دی خو لاندې چې دلته نقشه کې خو دا سنخ کاری خدا دا سه تو شوه دی نو دا پاکستان او هندستان وغیرہ نو زموږ د سمندر ته سوې په غټه ستا بهیره عرب وای دا کراچۍ کې چې کم نه د هندستان سره هم لګېدلې ده پاکستان سره هم لګېدلې ده دا چې دینو دیخوا عربو سره ابل طرف ته لګیدلې دنه طرف عربو سره لګیدل دې ته ځکه بهیره عرب وای او دا دې طرف ته چې ده دا دا بهیره احمر ده بهیره احمر یا بحر احمر بحر بحر احمر یا بحر قلزم نو تاریخ سره تعلق لري قران سره او دا دلته چې دا یو دیتا بس اسانم خلیج فارس وای خلیج فارس دغه د خو سره فارس دی کنه ایران نو دیتا خلیج فارس دا لاندې بهیر عرب دې طرف ته احمر یا قلزم او دغه طرف ته سره فارس نو دی یو کې مونږ درې طرفونو سمندرو نمونه وخول چې دا دی خو به احمر یا قلزمی دا لاندې به عربي او دا به خلیج فارس دلته اوس وګوره دا دی د بهیر احمر ته او دیوی شکل ته مخامخ منځ کې خشکی ده خو دغه څه شه ده خکاری دا بهیر روم ده ښا بهیر روم ده دا بهیر روم دی سخکاری بهیر روم بردا سي ورکوټ لیکلي دي قبرص قبرص قبرص هم سزین کې راغې کم ځای دی ها ها کنه دا غزای دی چې ماوی رضی الله عنه سمندري جهاد کړي د عمل کې پتا کړي د علاقې قبرس اور سره لري دنیا نه بهر حال دا وایو بیا ها دا وګوره دا سره بهیر قزوین دا یو بل سمندري سره دا سمندري چې سړیو پیژنې نو بیا وسره علاقې وګوره خراسان او سمرقند او ترکمنستان او خوارزم او د آذربایجان او ارمینیا او ترکیه دا ملکونه خو شابه بیا پراته دي چې تا ته سمندر معلومي خو بهر حال دام د سمندرو سلګ غونته تعارف وکړو چې دې دې طریقې سره دا سمندر پرتی او د دې سمندرو په پہچان سره مونږ ته بیا د علاقو د خطو پہچان کی دې کې صرف دا خودلو چې دا دا سمندر یاد ساتل غواړي اوس راځه اوس به شروع کوم دا سمندر به اوس په کار راولو انبیاله مسالم چې قران کې راغلي دي او قران د کوم انبیو تذکرہ کړی دا نو هغه وخت کې مهذب دنیا آباد دنیا دا په دریو بر اعظم باندې مشتمل و درې بر اعظم وی یو ایشیا و دا همون چې پکې و د ایشیا بل یورپ دی مغرب او بل دی خاصه ده افریقا ده او دا مکه خبره دلته چې دا سونه نیله ز تخکاری کنه دا سی دا سمندري دي او تیراوتی دي او دلته دا زیړ کلر چې دی دا څه دی دا خشکی ده یعنی زمکا ده او دی له صرف شین رنگ ورکړی دی چې سرزمین اسلام نو قران کې چې سونه انبیا راغلي دي کوم چې تذکرہ شوی ده چبیس ستایس انبیاء دا په دقه ځای کې ټول الله را لېږلي دي دا وجه څه ده وجه دا وه چې دا د هغه دور د مهذبې دنیا مرکز دی دی خو افریقا لګېدلې دا خو یورپ ته دی خو سره ایشیا لګېدلې او قران کې الله سوي پیغمبر الله سکه را لېګم ها فی امها امدا شو کنه مرکز شو ټول انبیا د قضې کې بس دقل ته د دې زینا یورپ د خو افریقا اخو ایشیا ټول کنټرول کړه داغه دور دغه دنیا وا د خروست امریکا دریاب شو استرالیا پکې رااله دارنګ سره انټارکټیکا دا پلان دی او ډینګ دی د خروست رااله خدا هغه زمانه چې کله قران نازل دی او قران نمخ کې دور کې انبیاله مسالم ابراهیم علی السلام او دا سونه تذکرہ عیسی او موسی علیهم السلام دا ټول دا الله په دقه ځای کې را لېګلی دا ځای دی بس دیتا ارزه اسلام یا سرزمین اسلام وای برت یورپی دی خو افریقی خو ایشیا ده دا مې یو خبره اوس د انبیاله مسالم تفصیل وګوره چې انبیاله مسالم الله را لېګلی دي 25 26 یا 27 انبیا قران کې چې نمونه ذکر دي او تذکره شته نور خو 1 لاکھ 24 هزار کم او بیش خو چې کم قران کې ذکر شوی دی 25 26 یا 27 انبیا دي علیهم السلام دا انبیا چې کم نمونه ذکر کړی دي او د نورو نه دي ذکر کړی وجدا چې دا نور ذکر کی نو بیا خو به صرف دا 1 لاک 24 هزار انبیاو نه د قران صرف د نون نه ډک شوی نو بس قران دا 25 26 27 ذکر کړل د هغه انبیا ذکر کړل چې د دنیا څومره انبیا راغلي دي دا ټول بس دی باندې قیاس کې دغی حالات هم سنگو لکه دا انبیاء د چا حالت د نوح علیہ السلام پشان دی د چا حالت د موسی علیہ السلام پشان دی د چا مطابقت د عیسی علیہ السلام سره دی د چا مطابقت یو سره بل سره دی بس بنیادی دا انبیاء او په دې انبیاو کې چې کوم قران ذکر کړی دي نو پنځه پکې اولو العزم انبیاء دي اولو العزم دیو جن د قران دا آیات چې د دې انبیو ذکر کړي ده نه دا در اصل اولو العزم ذکر کوي وای دا خزنا من النبیین میثاقهم ومنک منک سوق ده نبی علیہ السلام ومن نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم واخذنا منهم میثاقا غلیظ دا اولو العزم دا پینځه بیا په دې 25 26 27 کې سری ها اولو العزم انبیا ډیر غټم بیا دا غم بیا دی چې دا ټولو د دین دعوت او کار د پار راغلی دوی کړه د کار خدا پینځه پکې بیا خاص الخاص انقلابی انبیا دی چې دی په وجبانی دنیا کې سره غلې انقلاب په دې پینځو کې دا سلور خو کم دی هغه ملت حنیفیت والا دي چې قومي سره سره بین الاقوامی انقلابونه امراغستې دي ابراهیم علی السلام د دې بانی دی موسی عیسی علی السلام او نبی علی السلام د دقه ملت حنیفیت غټ غټ داعیان او انبیاء شو موسی علی السلام سره انقلاب راغله دی عیسی علی السلام سره راغله دی محمد رسول الله سلام سره او دا یو ته هغه پیغمبر ذکر ک نوح علی السلام چا کم دی د قومي سطح دی نو دا دوه سلسله شوې د قومي سطح او بین الاقوامی نو د قومي سطح نه نوح علی السلام راوس نو د ابراهیم علی السلام دوره پورې چې سونه انبیا راغلي دي نو د قومي سطح هغه قیاس کې په نوح علی السلام او بیا چې د ابراهیم علی السلام نه با دراغلی دي او هغه انبیاء علیهم السلام ته بین الاقوامی کارواله شوی دی نو په دې سلورو قیاس کې اسلور دی ابراهیم بګي علی السلام بانی دی او دا نور بیا د دی هغه مشن حنیفیت مخکې بوتل ټول انبیا چې کم قران ذکر کړی دی کم دی ناغه مونږ دلته دا وګوره د نقشه کې ذکر کړی دی خدا سي د بارنا لاندې راځه وګوره آدم علی السلام ادریس علی السلام هود علی السلام صالح علی السلام لوط علی السلام اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، شعیب علیه السلام، ایوب علیه السلام، ذوالکفل، هارون، داوود، سلیمان، الیاس، یسع، یونس، زکریا، یحیی او عزیر علیه السلام دا انبیا پینځه وسره غبرنی غوړ شمیر دي ها دا چا پکې نشته اخو لوله زم امتبار کړ کنه نور داش دام بیای عزیر علی السلام بارک اختلاف او پیغمبر ده کنه ده خو صحیح خبره ده د البدایه و النهایه لیکلی چې المشهور انه نبی من انبیاء بنی اسرائیل دا د بنی اسرائیل پیغمبر ده نو دا شو اولل عزم او دا باقی چې قران ذکر کړی دی نو دا تقریبا 15 یا شپږ انبیاء علیهم السلام دا انبیا هغه اهم قرآنی انبیا دي اوس دغه پنځیش یا شپږی شنبیا په خطو باندې تقسیم دي اوس دا کم پیغمبر په کومه خطه کې الله را لېګلې سرزمین اسلام خو مزه درو بری اعظمونو منس کې زیاده خود دقه ځای کې اوس کم دي نو بیا انبیاء علیهم السلام چې راغلي دي دا تقریبا سلورو علاقو کې الله را لېږلي دي وسط عرب وسط عرب وسط عرب څه شي ده حجاز مکه مدینه عراق مصر شام فلسطین بس د علاقو کې الله را لېږلي وګوره دا آدم علی السلام هود علی السلام صالح علی السلام اسماعیل علی السلام شعیب علی السلام او محمد رسول الله سلام دا الله کوم ځای را لګلې وست عرب کې وست عرب د جزیره العرب چې ورته وای په دې کې را لګلې یوسف علی السلام موسی علی السلام هارون علی السلام کوم وطن کې مصر افریقا کې الله را لګلې مصر کې ادریس علی السلام نوح علی السلام ابراهیم علی السلام یونس علی السلام دا په عراق کې الله را لېګلی بیا خو ابراهیم علی السلام ته شام ته هجرت کړی دی خو اصل کم ځای پیدا دی او اصل صد پر را لېګلی شي د عراق د پا دغه ابراهیم علی السلام نمرود سره ټکر علی نو کم ځای او خو عراق کې او چې کله التا مخالفت زیات شنو هجرت شام ته وک شام کې بیا آباد شو خو لیکن اصل دا علاقه دا, دا سری دا عراق کې را لېږل شي انبیاء او دا انبیاء علی السلام ګڼ لوط علی السلام اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام ایوب علی السلام ذوالکفل علی السلام داوود علیه السلام سلیمان علیه السلام الیاس علیه السلام یسع علیه السلام عزیر علیه السلام زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام عیسی علیه السلام دا غم بیا دي چې ټول شام کې را لېږي شي د دې وطن شام په دې طریقه دغه قرآنی انبیا تقسیم دي اوس یو بل نقشه وګور چې دا انبیاء علیهم السلام کم کم طرف ته د سمندر نه پراتی دي علاقې خو مخکم تاسو پیجن دی او سمبیو پیجن دغه علاقې دي خو ګورو چې په دې نقشه کې په کم طرف پراتی دي جغرافي او شوروش د دوی اخی معلومات دومغه سمندر دی یاد دی کم یو یو یو شکل والا ٹھیک ده کنه ومغه وګوره دلته سلی کلی دي احمر قلزم هغه خلیج فارس او دا بحیره عرب د انبیاء علیهم السلام چې راغلي دي ګوره دې ته سوې دي دنه زیتا دا یو کې دنه چې دا سمره ایریا علاقه ده دا ها دې ته جزیره العرب وي د سمندر د یو کې دا منځ سره جزیره العرب جزیره العربی جزیره ستوي سمندر منس کې زیته وای کنه نو دا جزیره نمازه ده اگر چې دا جزیره نه ده جزیره خو د سمندر منس کې سلګ غونته خشکه ته وای دا خو لوی ایریا ده خو بیا هم دې تسوي جزیره نما اسی چې وت تصورو کې وګورو جوړې سمندر منس کې ده نو مخه طرفه کولاو ده خشکی ده خو لیکن دا درې طرفه ته څه ده سمندر ده او جزیره سي ان سلورو طرفه ته سمندري هغه مونږ کې دا څه ټاکه غوندي کنه خشکی نو دیو جن دې ته جزیره نه وای بلکې دې ته جزیره نما وای درې طرفونه سمندر دی جزیره نما دی خدا جزیره العرب دی پیژنه جزیره العرب کا اسون عرب ملکونه دی ځکه جزیره العرب او دا جزیره العرب په بل اعتبار سره دا غزه ده چې نبی علی السلام کلا مدینه ته هجرت وکړو نو مدینه کې یو ریاست قائم کا ریاست اگر ریاست فتوحات کې دل کې دل کې دل چې کله نبی علی السلام دنیا نه تشریف وړو سونه ملک پرې خره امت تا ټول جزیره العرب د نبی علی السلام په ژوند کې تقریبا دا ټول جزیره العرب سره فتح شوه دی نو پیغمبر امت ته سو شي نه پریخي یو ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت رسوله یو دوا کتاب او سنت او دریم ها جزیره العرب عمره سلطنت او مملکت انته حکمرانی پرې خره دام پیغمبر پرې خره حکومت نو تمام جزیره العرب دی دا د وسګر دی جزیره العرب کې دې سمندر سره خوا کې دا وګوره دا مکه برته دا مدینه دا وګوره مسکن قوم عاد عادیان دلته دې سمندر سره له خوا کې داسې چې مدینه نه بره شي دیار سمود سمودیان دغلته دي دا وګوره جزیره العرب نه بره دلته عراق ده نو مسکن قوم نوح دې زینو کې د نوح علیہ السلام قوم آبادو دا وګوره د سمندر د خوا کې د سوکه کې دلته دا مدین دی د شعیب علی السلام علاقه ده او داسې چې دین داسې برشنو دغلت شام شروع کیږي نو دا څه دی سدوم لوط علی السلام کو دا مونږ غټ غټه سي زینه وخول دا د نقشې تم بیا راولم اوس ګوره دا د سمندر ومنس کې څه ده جزیره العرب دی جزیره العرب نه بره چې د خشکه ته بر سړیو خو جنو دا علاقه سره دا علاقه دا دا شام دی ټول ښه شام او فلسطین دا علاقه شام او فلسطین دی بده جزیره العرب نه بار شي سړی نو دې ځای نه بس شام علاقې شروع شي دا شام او شام پس شاته دا فلسطین دی دا علاقه دا ټوله په خوا به دې ټول ته شام علاقه وي کنه سو تقسیمونه وش نو دا شام فلسطین علاقه ده او شام فلسطین خوا سمندر کم یو ده بحیر روم دا بحیر روم سمندر چې ده نو دا فلسطین سره پروت دا سمندر ده چې تجارت په دې باندې کی دا سمندر اصل کې لګیدلې ده د مصر نهري سویز دې ته ورغورځېدلې ده نهري سویز دا بروست راشي د دې مصر نه نهري سویز تللې ده د بهیر روم ته ورغورځېدلې ده نو د مصر نه او بیا دانه ده د سمندر د سمندر او هغه سمندر دا دواړه سمندرې دا منس کې نهر سویز یو کړی دی د سمندر نه تجارتی د هندستان نه که مثلا تجارت شروع شي سمندري لار باندې نو زی بهیر روم ته بهیر روم نه نهر سویز ته بحری جاز ورکوشي او بیا اخوا روم ته وړي نو یورپ ته ورسید دا د تجارت لاري نو کله چې دا سمندر او هغه سمندر یو ځای کیږي په کومه لار منځ کې په نهري سویز نهري سویز د چا سره مصر سره دا دونه بے غیرت دي مصریان چې دلته دې سمندر په غاړه غزه ده چې نن په جنگ شروع دی جهاد او دا به غیرت مصریان د په نهر سویز باندې د بحر روم په لار باندې غزه ته کسوګ سلیږي نو مصری نه پریتی ونه بے غیرت دا د مسلمانانو حکمرانانو حال غزه ته دا اشیا او غیره تاون لار کمه ده سمندري نهر سویس پلار با بحر روم ته بحری جازونه زیو هغه با غزه ته تاون ور کوي اقدار ستاونه خوراک سکاک ارسی لار زمونږ دغه هغه لار د مثال لاس کې ده سې کړی ده بند کړي نه ورک ډېر په مشکلات خوراکي اشیاء هم ډېر په مشکلات ولته دي د بغیرتو حکمرانانو دلاس او د خو نور لارې الکه د خشکې وغیرہ لار او جدادا چې فلسطین دلته پروت دی دې ځای کې فلسطین دی دا فلسطین مکمل سیل دی اسرائیل سیل کړي ده بدمعشی ده فلسطین ته دا خبره چې چې چې پرندم دنه نشي ورتلې الته جهاد زکه ګران شوی دی چې مسلمان امت په کومه لاړ شي مسله اصل دا ده دا په خوا ډیر ګرم ګرم میدان هو کنور څوک تل کنه ته د افغانستان پاکستان مجاهدین خو رسیدلی کنور څوک نه عرب هم تکړه دي عرب مجاهدین هم رسیدلی خو مسله دا ده لار نشته پکما خوشکی لار ټوله سیل کړي دا غیر چا پیر سیل دا سی سیل نه دا دیوالونه والی دي دا سی دیوالونه والی دي چې پاغه باندې پرنده نشي ورته یو طرف دا کار کړي اخوا سمندري لاروا مصر بغیرتو اسرائیل تسلیم کړي د معاهده کې دادی چې تب په دې لار سوک نه پرې اسیدا مې تذکرہ زمنا نوک دا سړی په دې بیا پوښي چې جغرافي چې دا سم مسلې دي ولې دي کما ولې دا خلک نزي فلسطین ته تعاون نه کوي نو حکمرانان خو به غیرت دي خو کم مجاهدین دي نه ای تلار نشته چې په کومه لاړ شي مسلې سلای بهر حال دیو جنت مسلمان امت هیڅوک بیت المقدس تم نشیدلې بیت المقدس ته سګنه پری یعنی کوسی مسلمان وای ز بیت المقدس ته زم صرف منزله عبادت لا ولی نبی علیہ السلام لا تش... لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد دا هو نبی علیہ السلام او المؤمنین د ویلو میمونه رضی الله عنها چې وسړی وسی نو بیت المقدس ته لاړ شي او دوه رکعات نفل دیو کی او ته رسول الله ک د نفل وسینی نشیتلې نو وی د قدس بیت المقدس کې چې کم چراغونه او دیوی بلیږي هغه له تیلو پیسې ولېږي پیغمبر به جیب خبرې کړي اوس په سړې پوي دی وخت کې فلسطین ته او د فلسطین قدس ته یا مسلمانانو ته یا چې دینو هغه غزا ته د تیلو پیسې امت باندې فرض دي کني دي چولېږي دا حالات دي خو بهر حال خبره دا کوله چې دا سمندرونه او پیجنی سړی نو بیا خو بهر حال دا مخکې ته بهیر روم دی دا شام علاقه ده دا شام علاقه ده چې دا نن سبا تقسیم ده کنه په دې کې دمشق او اردن او شام او حلب او فلسطین او د علاقې دي بهر حال دا شام وغیرہ بری او دی خو دا ایران دی ایران مکران دی خو چې دی خو راشي د بلوچستان دی بیا پاکستان دی دا ملکونه دي دی جزیره العرب کې نن سبا ډیر ملکونه دي دا یمن دی یمن دلته پروت دی د ګټ کې او دا لار چې دا ځای چې څومره دی دا سمندر سره دا طرف دا د عرب امارات دا دوبه او دا مسقط او عمان او دا شي نه دلته پراتی ټول دا په دې طرف دغه سعودي عرب دی دا سی بیا مخکې دا علاقې دی ټول ملکونه دی په سو ملکونو تقسیم دی اوس او د دې نه دې غاړه دا ځای دا افریقا ده دا بهیر احمر نه ده بهیر احمر نه دی غاړه افریقا ده مصر او دا ملکونه سودان یو بل او دا منځ کې د جزیره العرب او د دینه غاړه د ایران او دا پاکستان او دا بر بیا افغانستان او دا ملکونه پراته دي ټول دا دا د سمندر د نقشې داسې لګ پہچان اوس رازو انبیاء علیہ السلام تفصیل آدم علیہ السلام دو مغا نقشد بیا ده د بهیر روم ته صرف راغسه د جزیره العرب ده د مصر ده د بهیر روم شو د اوس قدس او فلسطین ده دی ځای کی فلسطین قدس دی ځای کی ابراهیم آدم علی السلام بارکه چې آدم علی السلام کمزه پاتې کېده یا کمزه تا راکوش شوی دی بارکه یو تاریخی قول له چې آدم علی السلام وی کله جنت ترا کوزیده تاریخ والا وی یو رائے ده چې دا سرندیب سرندیب دا ګوره سرندیب ده سریلانکا دا وی سریلانکا کې کوشوي یو قول دا الته کوش اول ته سریلانکا کې سرندیب کې او غر دی ډیر اوچت بلندې باندې التا په غر باندې د انساني خپې چاپ دی سړی چې خپې لکه څنګه چې مقام ابراهیم کې د ابراهیم علی السلام د خپو چاپ په غټه باندې دی نو دغه رنګوي سرندیب کې بلندې باندې او غار غر ده التا انساني خپې چاپ ده نو سو کوئی چې دا آدم علی السلام دغه ترا کو شوی خدا یو تاریخي رائے ده دوی مرای دا ده چې نه اصل کې آدم علی السلام مکه کې اوسه او کوشوي مکه کې صفا باندې کو شوی دی صفا د صفا دا ډیره نه ده چې راته وي په صفا را کو شو بیا لاندې مکه وانه دغل تراغله او حوا علی السلام د په مروه را کو شوی ده د صفا مروه نږدې دي برنه چراتل او سو کوئی نه دا جده کې را کوشوي دا جده مکه سره نږدې ځای دی ځکه وتا جده وای نیا او یو قبر دی جده کې هغه ته جده کې قبر دی مغبره کې وای چې دا د هوا علی السلام قبر دی والله اعلم خو صحیح خبره دا ده چه اصل کې آدم علیه السلام کم ځای را کو شوی دی مکه کې او پاتې شوی چرته هم مکه کې دا مکه اصل دا آدم علیه السلام ځای دی آدم علیه السلام مکه کې پاتې د قابیل حابیل واقع هم وای مکه کې شوی دی مکه نو تاریخی روایاتو کې زیات صحیح قول دا دی چې آدم علی السلام مکه کې پاتې دی او مکه کې آباد دی او مکه کې وفات دی او د سرندی وغیرہ واقع چې الته کوشوي دی نو دغه داسې صحیح قول نه ښکاري بل ادریس علی السلام د زړو انبیو کې آدم علیه السلام ته نږدې ادریس او شیس او دا انبیاء علیهم السلام خدا هم قرآنی جغرافیه وایو نشیث علیہ السلام ذکر په قران کې نشته احادیثو کې دی نو موږ دلته قرآنی وایو نو ځکه قرآنی انبیا راغشتي ادریس علیہ السلام ادریس علیہ السلام الله چرته مبوس کړي دا دلتا بابل کی بابل دا کم سمندر دی خلیج فارس ایو شکل دی کنه د خلیج فارس نو ګوره دا کرخی تلی دا مخیال دی دا کرخی دا سری دریابونه دی دی دریابونه کې وګوره یو کرخه دا ده دا یوه دا دا چې تلې ده بر یا د بر نه لاندې راغلی دې سمندر تر غورځې دلې بل یو کرخه دا تلې ده دا ګوره دا دا د لاندینه کرخه دریاب ته دریاب فرات وای او دا بره چې کومه تلې ده دا سره دا دجله ده دجله او فرات دا ډېر مشهور د دنیا غټ دریابونه دي او د دجله او فرات سره زمونږ ډېر لوی تاریخ پروت دی د دې په سنگمونو باندې او اطرافو باندې د انبیو تاریخونه زمونږ د اسلام تاریخونه دریو، دریه فرات او دریه دجله غټ سمن دریابونه دي غټ لکه څنګه چې زمونږ دلته غټ دریاب دا دریه سن د اٹک والا دا یا د افغانستان غسر ته دریه آمو دی د دې سو دریابونو تذکره په قران حدیث کې راغلي یو سیحون او جیحون تعلق شته یعنی دا اٹکو درې امو سیندی سه وای دا دواړه دی بس جهون او سهون هغه جهون نه او دا سره سهون دویم د فرات او دجله تذکرہ راغله د قران حدیث کې او درې سلو پینزم درې نیل د نیل تذکرې شته نو دا قران سنت کې دا غټ دریابونه ذکر نو ګورا دا د هغه نه دا فرات دا فرات او دجلوی اصل کې برا کوهستان ارارات وته وای س کوهستان ارارات دا د ترکی کوهستان دی غرونه دي غټه اوچته سلسله دي او پاغه باندې وور کیږي هر وخت په ووري دا هغه وور نه دا دو دریابونه راغلي دي د برکوهستان نه کوهستان ارارات یو دجله دا بل فرات او دا بیا راغلی دی راغلی دی لوی دنیا یې سیراب کړي دا بیا راغلی دلته خلیج فارس ته غورځېدلی دا دریابونه سکیږي دا دا راځي د غرونو نه او غورځيږي چرته سمندرونو ته زموږ دا دریا سره سن سن یو ځای شو کنه دال نو دا سن د کم ځای نه راغلی دی دا اول دې طرف نه درې دریا به دي 400 دې طرف نه چیر سړې په دې 400 روډ دي مخه ته واته یو در سره راځي ناګومان بل صدریاب بل خیالي دا درې سم سیندونه دي دا درې سیندونه یو ته دریای سوات وای او بل ته دریای کابل وای یو د سوات نه راغلی دی بل د کابل نه راغلی دی خو د کابل دا د کابل نه دی دا اصل کې دریای چترال دی د چترال دریاب اوړېدلې دی کونړ ته او د هغه زینا بیا واپس پاکستان دراغله نو ځکه ته درې کابل وی ورنه دا اصل د چترال نه اخوا او اخوانه بیا د خوا راغله دا درې دریابونه مخ کې یو ځای شوی دي چې نن سبا سړی په موټر وېزي نو دا درې وانه یو ځای شوی سنو می ولر کړي درې کابل ان درې کابل شو دا درې وانه یو ځای شي د غلط نو دا بیا په دې نو خار داسې وزي زی مخکې نو اټک ته غورځي اوس اټک کې دوه سیندونه دي یو دریا کابل ور غورځید خړی وری او بل راغله ده اباسین اباسین کوم ځای نه راغله ده دا د بره د سوات کوهستان او داسې دا ټول سونه چې بیا وتا د وورو نو براغلی دی راغله راغله دا په دې سبته وای بریکوټ بیا کابل ګرام دا سه په دې تورغر او بیا دا سه په دغه غرونو غرونو کې راوته دی دغه دغه سره کون سره کون او د کون نه بیا داسې راغلی دی کا دغه ته غورځېدلی اټک نو اټک سره دوه سیندونه یو ځای شو کابل او اباسین هلته اوبه یو طرف ته خړې روانې دي دا د کابل دي او دا بل تکې سپینې دي دا دا دا ولې خړې دي او دا سپینې پته ده ها اصل کې دا دریابونه هم تکشنه دي برا خدا رااله پزمکا نو زمکه کې خوره ده دا خوره وسره یو ځای شو نه خړ شو هغه اباسین راغلی را ټول په غر کې ا دې کانه غټه ده نو ځکه خړ نه دي شي تاسو دې کنه دا نه سه اباسین ولا نو دا په دغه راغلی دی نو دا چون کې ټول ګټه کې راغلی دی کانی کې راغلی دی نو دی وجه نو وی مقصې شنی دي دا دل تراله په زمکه خوره وسره خل شو نو دا خړ شو نو دا بیا سزا پورې دغه سي تلی دی بیا مخ کې خنو دا زمو دریای سن ته سن ولې وای دا خو سن نه دی دا خو پښتونستان دی پښتونخوا ده دا اصل کې پروت تل د سن تا نو دریا سن ته جوړ شو نو یې ولا دریا سن ورک نو دا سن ته تل دی د سن نه بیا غورځېدل دی د کراچۍ سن سمندر ته دا دریابونه اصل کې سمندرونو ته غورځيږي راځي چرته نه د غرونو وورونه او بیا غورځيږي سمندرونو ته تاسو ټولي نو دلتم دا دریا فرات او دجله دا دا ترکی د کوهستان ارارات نه راوتی دي راغلی راغلی دي اسه په عراق او په دې ملکونو نو بیا راغورځېدلی دي خلیج فارس د سمندر نو ټول دریابونه سمندر وتراو خا سمندر بیا چرته زی ها ها وګوره دا سمندرې دا بر چشمه دا لختی دور وب لګي لګي دینه سي جوړ شي خړونه خړونه سیندونه سیندونو نه بیا سمندر او دا سمندر وب دا سمندر چې دا ټول دریابونه و تورا چول کیږي په کار چې دا ډېرې ده او د خوشکیا نظام سر سکړې وي اوړې وي الله نظام سره جوړ کم دله وب برابوتله په پونم لیدلې دي کنه چې برخیږي بخارات په شکل کې الله نظام دیو بو باندې سمندر خو ډېر لوی ایریا ده درې سی وبدي سمندر ده او یو یې خشکی ده په دې باندې چې نور لګي د الله په قدرت د وب لکه څنګه چې په اورې ګرمۍ نه دا بڑا سخیږي باب نو دا د باب په شکل کې برځي بر ورته الله پاک ساينزانانو یو درې ته لګولې دي داسي دریو پردو نه داسي اوړي درې پردي دي یو پرده ته کثافت ختم کی دې کې دا کان دا سری شګا یو شی بل شی دوړه دا صفای بل پرده هغه ته جراثیم ختم کی ابل پرده منل واټر کی نو بیا واپس راو ورئی نو دا سرکل دی داسې داسې د وبو نظام داسې روان دا الله عجیب نظام دی داسې خیجی صفاکیه د باران د وورې په شکل بیا را غورځي بیا راځي راځي سمندر ته سمندر نه بیا خیجی دا نظام دی دا صرف د وبو دا نظام باندې سړی سوجو کې حیران شي د الله سونه غټ غټ سیستم دی او غټ نظامونه دي بهرحال خبرم دا کوله چې دا دجله او فرات دا د کوهستان ارارات ترکینا راغلی دی بیا خلیج فارس نو دلته مو دا یو دریا فرات ته د دریا فرات په غاړه یو علاقه ده چې هغه ته سوي ها بابل بابل خار دا ګوره هاروت ماروت واقعا هم سره به بابل هاروت او ماروت دا غ بابل له دا چرته پروت ته دا د عراق سره ځکه دا ایریا علاقه د عراق ده عراق سره د دریای فرات په غاړه باندې یو کله د غیته بابل وای چې د کې هاروت ماروت واقعم شوه ده او دلته ادریس علی السلام الله رب العزت را لېګلې وو دا د ادریس علی السلام علاقه ده بابل دا بابل زوړ تاریخي ځای دی اسیدا سخکاری چې قدیم دور کې ډېر زوړ دور کې اباد انسانیت ښکاری چې په عراق اباد دی انسانیت ځکه ابراهیم علی السلام التا نوح علی السلام التا ادریس علی دا ټول عراق علاقې عراق دا اباد دنیا وا هغه وخت نو ادریس علی السلام الله پاک بابل کې را لېګل د بارکه بیا دا راځي چې د هجرت هم کړو بابل نه بیا د هجرت کړي والله عالم پس وجه قوم مثلا نه بنل نو دا خو نوح علی السلام نه مخکې تیر شوی دی نو شرک لا دنیا کې نشته والله عالم چې په سبب وجه یا دا د چې دلته سره قدرتی آفات وغیرہ راغلی کله راشي کنه سیلابونه راشي مسلې پیدا شي نو دا پیغمبر بیا هجرت کړی دی نو د دې افریقې ته راغلی دی افریقا هجرت یې دلته کړی دلته یو ځای دی بابیلون نو یې دلته راغلی دی دا قوم مو دی مولا عالم سم مسله ده نو دلته چې کوم علاقه باده شوی دا غي تسوي مصر سره افریقا کې بابیلون وته وګوره هغه بابل سره مناسبت ښکاری نو ادریس علی السلام در اصل دغه وطن باندې راغلی بابل او بیا رسو هجرت چې دینو دغه ته شوی دی دا بابلون خدا تاریخي خبري ښه منسوسی ني دا ګوره دا یو قبر ښکاری دا سه کوټګې غونډه دا وسرونه کوټه نه غونته ده کچا دا څه بای وای دا د ادریس علی السلام قبر ده ادریس علی السلام قبر او دا قبر بیا کوهی تور کې ده کوهی تور کې ځکه چې دا بابلون مصر علاقه ده کنه دا چې وګورئ نو دی وی شکل دلته ده او د دی وی منځ چې دی داسي دا صحرای سینا ده دا بروست د موسی علی السلام واقع کیو نو وفات ده بزلته کوئی تور کې دفن ده کوئی تور سره خوا کې دا قبر دی وی د ادریس علی السلام والله عالم دا ده دا تاریخ والا وی چې دا داغه قبر ده دلته دفن ځکه چې د بابلون ته هجرت وکړ نو بیا وفات نه بعد کوی تور نږدې دی دغلته دفن شوی دی نو دا د ادریس علی السلام حالات بس نور به بیا شي سبا بیا ترتیب بدل ان شاء الله خنن زوړ ترتیب تفریو کې نو بیا درس کو